د نامعلومه ځای نه یو کس پوښتنه کوي که یو سړی ووایي ستا دین یا مذهب وکنځم چې دا څه حکم لري حضرات و دین ته ښکنځل او مذهب ته ښکنځل کول ډېره سخته ګناه ده سخته ګناه ده بعضې حضرات علما مصنفین رحمت الله علیهم په باب المرتد کې دغه راوړي چې په دغه الفاظو سړی کافر کېږي وجن ته ښکنځل کول د مسلمان دین خو قرآن پاک دی او احادیث مقدسه دی او مذهب دی نو که یو سړی د قرآن پاک بې عزتي وکړي او یا د حدیث مقدس بې عزتي وکړي یا د مذهب نو هره مسئله د دین که کوچنۍ وړه مسئله وي اما سړی ورته بد رد وایي و دا مسئلې ته چې حقه مسئله ده دا سړی د اسلام وځي مرتد او کافر جنې جوړېږي العیاذ بالله نو و دین ته او اسلام ته او ایمان ته او مذهب ته ښکنځل کول دا ډېره سخته ګناه ده او حتی دغه تنقیح حامدیه جلد اول یو سلو اول صفحه کې راوړي وای من شتم فم المؤمن فإنه يكفر بإجماع العلماء نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله یو سړی چې د مؤمن مسلمان خوله وستنځي چې ستا خوله ته اوس هغه مؤمن دی مسلمان دی یعنی زید را ولاړېږي و دغه بکر ته په دغه لپه چې ستا خوله ته وڅکم دا د مسلمان خوله یاده کي همدغه کتاب تلقیح حامدیه جلد اول یو سلو اوله صفحه باب المرتد فصل فی المرتد هم په دغه صفحه کې راوړي وایي دا په نس د ټولو علماو کافر دی دا سړی ولې لأن الفم موضع الإيمان والقرآن وام إيمان چې سړی په خوله یادي لا إله إلا الله محمد رسول الله یا قرآن پاک وای مثلا په لمانځه کې یا خارج د لمانځه محل هم دغه خوله ده نو خوله د مؤمن مسلمان دونه محترمه ده او فضل تر دې زیات تر دې چې دوی به دین ښکنځي د مسلمان یا مذهب یا ایمان ته ښکنځل کوي لکن رد مشتا فدرین جل کې باب المرتد کې دا د دین په لفظ کې غیدلې دي وای که مسلمان د مسلمان دین وښکنځل رد محتار مولا رحمت الله علیه هغه وای چې فیصله د کافر مبانی کوي وام په سبب د دې لکم دینکم ولی دین دا د کافر مسلک دا د کافر خی د کافر عادت بت پرستی و بتان ته سجده کول و اور ته سجده کول یا وغوا و غوایت ته سجده کول دا هم دین بل سوی دین خو معنی هغه طریقه چې سړی پر روان دی نو دغه مسلمان چې و بل مسلمان ته وایي چې ستا دین څه او څه وام په دغه یې وایي مه کافر کوي د دې جهته چې د دین اطلاق پر هغه اخلاق زمیمو پر دې بدو بدو عاداتو پر دې بدو اعمالو پر دې بدو اخلاقو هم اطلاق د دین کېدلی شي نو ممکنه دا ده چې یو مؤمن مسلمان و بل ته دین یادوي د هغه دا بد اخلاق به ښکنځي نو بد اخلاق چې د ده اراده سو نو کافر کیږي نه لکن کې د دین سمراد ایمان و اسلام قرآن پاک و حدیث و مذهب وي دا بالاتفاق کافر دی نو د دې څخه تاسې اجتناب وکړئ پرهیز وکړئ دا مه کوئ والسلام